همدارنګه زموږ یو بل اوریدونکي بشیر احمد د اول ناحیې څخه لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده وایي که یو سړی د یو عذر په خاطر باندې زکات وکال ته وځنډوي نو څه نقصان پېښوي حضراتو په دې مسئله کې د امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه او د طرفین اختلاف دی رحمت الله علیهما یعنی امام صاحب آه إمام أعظم صاحب مبارك شمو بتصف مذهب أو إمام محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهما داي وتربتدي إمام أبو يوسف صابو بل تربتدي إمام أبو يوسف صاب قازو أو في بغداد شريفكو ده هارون رشد ده طرف قاز قزاتو وده ته چې به کوم ګواهان راله په یو مسئله کې شاهدي به ادا کول نو دعوه چې شروع شي یو طرف مدعي دی بل طرف منکر دی نو فیصله د اسلام خو د هغه ده البینة علی المدعي والیمین علی من انکر که شاهدان و خو ښه که شاهدان نه وه بل طرف ته به قسم ورکړي نو دغسې ګواهان شاهدان چې براله په یو قضیه کې په یو مسئله کې امام ابو یوسف صاحب مبارک ته به ګواهي ادا کول چې د دغه سړي پر دغه سړي دا حق دی موږ ګواهان یو دا حق ثابت ده به پوښتنه کول د دې ګواهانو سره هغه شاهد ته به وویل چې هلکه مسکین یې که مالدار هغه ول مالدار ول تا حج کړی دی که دې نه دی کړی که به چېرې هغه ول حج مې نه دی کړی ول وځه هغه بیا د جیل دربار ایستي د قضا د هغه منطقې څخه بیا وایستي ول ته فاسق یې ته ناروا یې چې تا دغه حج د یوه کال و بل ته ځنډولی نو دا تاخیر د زکات د یوه کال و بل کال ته هم د دغه باب پر مسلک او مذهب د ابو یوسف صاحب چه دا واجب علی الفور بولی ولی خو ته به مړ سې بیا ستا وارثان دا زکات نه وباسي نو امام ابو یوسف سامبارک وایي که دغه یوه سړي د یوه کال زکات و بل کال ته وځنډاوه وایي دا فاسق دی دی تارک د فرضو یا مؤخر ځنډونکی د فرضو دی نو یې شهادت ته د نه مانم او امام صاحب مبارک ابو امام محمد صاحب مبارک دا دوه بیا وایي وایي دا واجب علی الفور نه دی واجب علی التراخي دی معنا ټول عمر یو وخت دی چې تر مرګ د مخه یې کال بعد دوه بعد شل کاله بعد زکات ادا کړي هغه سیده او که مړ شو زکات یې ادا نه کړي عاصي دلته ګناهګار پايله يې په دغه ځای کې ښکاره شوه چې ابو يوسف صاحب يې عاصي و ګناهګاره بولي په دا تاخير باندې او دغه طرفين امام صاحب مبارک او امام محمد صاحب مبارک دې ګناهګاره نه بولي والسلام. ډېره ډېره مننه ډېر